کلمه یې هغسې ده اولیا نه مني هېڅ دغه ته عقیده لري چې دا شهید دی یا څنګه او قادیانان بیا تر هغه لا پسې کار هغه نو بیخي کافران دي هغه خو داسې دي چې په هر یو کې یو یو پیغمبر د افتې پیدا کېږي په نیاز کې په کار دا دوې مدرسې پاکستان کې چې روزي او کله کله دلته هم راشي نو زموږ د دوی پر مابین فرق دا چې دوی وایي مړ دي خاورې دی نسل موږ وایي فقط د امت یې سترګې پټې کړې یو دوان هر نبی چې د امت استدي امت یې کافران کېږي ولې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو څخه ولاړې څلوېښت ورځې قوم یې د سخندر عبادت محمد علیه السلام څوارلس نیم سوه کاله کېږي چې تللی وي دغه دې امت یې د ده په عشق او د ده په غم کې نر و ښځې لوی و کوچني ټول راټول دي علاقه ورسره لري وږي تږي ستړي د سارا دا شپې څو شپې د مخه راغلي چې د اطرافو سره دلته شپې آیا دا عشق نه دی آیا دلته تاسو څوک ډوډۍ درکوي آیا تاسو څوک پیسې درکوي دا د محمد علیه السلام هغه پاک باچین دی چې اوس یې هم نظر پر دې مجلس ولی حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتان هیڅ وخت نه هېروي او پر خپل امتانو باندې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک همیشه نظر درنو حضرت سرور کائنات سلام د ژوند دریم علامه هر انسان چې مړ کېږي په قانون کې زموږ د دین داسې انسان چې مړ شي مانجنه یې پاتې شي بیا بل مېړه کولی شي کونډه خو بل مېړه کولی شي په دې خبر یم که څنګه تاسو تر اوسه ځینې وروڼه نه پرېږدي ولاړ ته ولاړه شي خو څلور میاشتې لس پرې د دې عده د مباله اختیار د خپل ځان مګر د محمد علیه السلام یوه ښځه څوک پس له مرګه د ده نه سوای کولی او ورته روانه وه ولی یو اصحابي یو وخت وویل اوس که رسول علیه السلام نه وو نو زه به بې عایشتۍ رسول سلام ته خبر نه په دې خبره خدای تعالی د چې آیات راوړو چې ولا تنکه ازواجه من بعده ابدا د محمد علیه السلام باندې نه پس له مرګ د نه دا غنډې د امت دا ګوره بیا دلیل دی چې دی حیات دی وایي د حیات سړي د ژوندي سړي لکه مسافر چې وي د مسافر مانجنه کېږي زه به ورته خلک ته وښیم چې اوس لري دي ورک دي د مانجنو یې لاس کاله شل کاله کېږي چې ناست دي شریعت کې اجازه نه ورکوي تر هغو چې د مرګ ان رانیسي یا د پیدا مېړه نه شم رسول سره دغسې ګوښه دی ځکه مانجنې مېړه نه سوی کولی دا یې د حیات برخه درو او حیات یې تاسې څنګه غواړي یوه ورځ ماخستن دی تاریکه ده یو سارایي رالی اوښې د مسجد پورې د مدینې منورې وته راننوتي پایڅې یې پورته وې وروزې ته د رسول سلام ول السلام علیکم یا رسول الله وعلیکم سلام جواب ویل صاحب زه راغلی یم هغه زما لور ده پلانکی سړی هم راته غواړي پلانکی هم راته غواړي کوم یوه چې ورکړم د قبر څخه څو دقیقې بعد جواب راووتی چې و پلانکي ته یې ورکړه وروره زما دغسې خوښه ده بس ته یې راوړ سلا یې ورکړه مشوره دغه قنداري وایي ما وژو ډېر مې وژو چې ای د رسوله د خدایه د مدینې منورې د سرایانو سره خبرې کوې د لور مشوره ورکړه ما پنځوس کاله درته تېر کړه سلام څه کوې په خوب مې ونه لیدل ډېر مې وژړل پس د ژړا څه چې زه بېده شولم رسول د خدای مدستي په خوب راته ویې ویل چې وکنداره ته چې اوله ورځ د کندهار رالې تا وویل تا رسول الله مړ دی نو چې زه چې مړه ولړم مړی نو د ژوندو سره خبرې نه کوي او دې سارای چې هغه وخت دا سارای پیدلې دي زه ژوندۍ بللی یم تر ننه نو چې ته ژوندی بللی یم زه ژوندی یم د ژوندو سره خبرې کوم تا مړ بللی یم مړ د چا سره خبرې بس پرېږدی وایم ما توبه وکړه داسې رقم واقعات که تاسو غواړئ چې واورئ دا نو انشاءالله چې موږ ماخوستن د نو بجو څخه د رسول صاحب د ښه کېدو بیان کړو په دغه خاورو لاندې چې د امت سره څه خبرې کړي دي دا هلته اورېدل شي ښه دی چې داسې تقسیم کړو طرف ته یاره وروره چې داسې پیغمبر لرو چې پر امت یې اوسر فکر وي سید احمد رفاعي قدس الله سره چې د طریقې نه قشبنجي یو لوی پیر دی چې اوس به تاسې یو ساعت بعد انشاءالله طریقې چستې او د دې یو مبارک ذکر هم وویني یو صحنه ده هغه درنو زارو دی وایي وایي هر کال چې به حاجي مچې ته تلي ما به یو سلام رسول اسلام ورته ودرېدم ما السلام علیکم زه سید احمد رفاعي یم چې ما سلامونه درته د مبارکې روضې ته لاس راووتې او لاس یې په لاس کې راکړي چې وعلیکم د سلام ای سید احمده وخت چې ستا سلام را رسېدی تش تش زه دا دینم ستا سره د لاس روغبړ درو زر دا په ځکه چې رسول علیه صلات وسلام همیشه سلام دو رسولی و دا دی ننې د لاس وبړ داسې شان ډېر شته خیر دی محقق وایي چې غمخوري کې درغمې درګې غمې خدا داري چې تش څوک سلام ور واستوي هغه نه ایروي اي د مدینه رسول الصلاه والسلام عليك يا رسول الله اي د مدینه پیغمبر یو لم هجه خواته نظر وکړه والله ستړي پریشان دي چاره امت نه رشدي مشکلات لري غمونه لري ستړي لري خپل منځګړي نو بل لار نه لرو اي رحمت للعالمين پیغمبر یو واري چې د سترګو تر کونج دې ستړي مجلس ته وګورې ستا د سترګو په کتو به زموږ تورې خاورې لاس نظر کې آنان کی قاقورا بنظر کی میرا کنان آیا بود کی گوسه چشمه بما کنان هغه څوک چې په خپلو مبارکو سترګو خاورې کیمیا کوي امید ته چې یو سترګې به دې خواته هم راواړوي ښه درنوزارو ما تاسې ته د سروري چهارشنبې په ورځ چې د رسول علیه السلام د ناجوړۍ ورځ وه یو برخه تفصیل مې هلته تاسې ته درکړي دا زموږ پروګرام خو داسې وېشلی دی که تاسې زما ټول تبلیغ مکمل مجهز وانه ورئ دا به وایاست چې ګرد شان یې بیان نه کړه مګر موږ بیخي دا یوې میاشت څه دې خبرو ته جوړېدلي چې یو برخې هلته تېره سوې ده یو برخې دا دی د شپې بیانېږي نو ګران وروڼو ته ما دا خبره هلته یادورې کړه ما د سروري چهارشنبې په ورځ چې اجازانو به جیب چیم کړې وې نظرونه به یې هم کړي وه په هغه ورځ ما رسول د خدای مبارک نوکې استحاق کړه جوړ نو د پنجشنبې په ورځ اصحاب کرامو په مدینه منوره کې غالمغال کوي نارې کولې چې رسول د خدای باید راووځي د جمعې په ورځ رسول علیه السلام راووت دا دی د رسول علیه السلام د راوتلو او د ده د معجزې او د ده د خپل ژوند آخره خطابه